حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها بیان کوي حدیث بیانې او مقه دي چې هغه کم زیارت پر ورځ باندې تیر شو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیبر بعضې ځمکې وي ورسره یو بل کلی او فدک به ورته وي د هغې بعضې ځمکې وي او دارنګې د بني نظیر او د بني قریظه او ځمکې وي چې هغه تقسیم کړې نه وي هغه د سوي لکه د نن سبا چې وقفي د دې حاصلات براتل رسول الله وته د خپل کور خرچه اول وستا داغه نه پس به بیا د مسلمانانو د پر دا وسلې والا او دا سورلې والا او دا سيزونه به پکول چې کله پیغمبر علی السلام د دنیا نه رحلت وکړ داغه بعضی وارثانو دا خیال وکړ چې دا شینه د رسول الله د دې وجې نه پکارو چې موږ له دا په میراث کې راکړی شي هغه واقع ده ان فاطمه تاول عباس یقینا حضرت فاطمه او حضرت عباس عباس د رسول الله ترو فاطمه لور و اتایا ابا بکر هغه دواړه رال ابو بکر ته یلتمسان میراثهما او د دواړو طلب کو د خپل میراث ارزه د زمکه د رسول الله چې د موږ د پیغمبر علی السلام چې کوم زمکه پاتې ده هغه یوی وی زما پلارو بل وی زما رارو من فدک په فدک کې لاندې لیکي د خیبر په خوا کې یو کلی دی هغه ته فدک وی وسهمه او د حصې دغه من خیبره په خیبر کې فقال ابو بکر ابو بکر سے وته په جواب کې وی سمعت النبي صلی الله علیه وسلم ما اوریدلی دی د رسول الله نه یقول هغوی به وی چې انبیا د دنیا نه لاړ شي او ستې پاتې شي دا د امت د پاره صدقه یې ښه دا به د هغه وارثان نالي لا نورسو زمونږ نه به میراث نه غشتې کیږي او ما ترکنا چې کوم شی مونږ د ځان رستو پرخي وي نو صدقه دا به د امت د پرسي صدقه وي انما یاکل آل محمد ها دومره دا چې خوراک به کوي کورنۍ د حضرت محمد فی هذا المال په دې مال کې د پیغمبر سم چې کومه کورنۍ ده د هغوی خرچه به د دې نه او بیا ورته وی حضرت فاطمه ته او حضرت عباس صاحب ته وی چې والله قسم په الله لقرابت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خامخا رشته د رسول الله هغه رشته فاطمه چې ستا د رسول الله سره ده عباس صاحب ستا د رسول الله سره ده دا رشته چې دی احب الیه دا ما ته ډیره محبوبه ده ان اصله چې زه د هغې پالنه وکم او د چا نه ما ته محبوبه ده من قرابتی د قرابت زمانه د رشتې زمانه زه د خپل رشتې دومره پرورش نکوم لکه څومره چې د رسول الله کوم خیر دا بیان وشو د غزوه بدر دا غي چې څه بیانو هغه تاسو ته وک رستو را روان دي د احد غزا غزوه احد په دې منځ منځ کې لګ بیان دی د يهودو یو دو سردارانو ډیر مالدار اوس ډیر چې دینو تاجران او غټ کاروبار والو د رسول الله صح خلاف یو کعب ابن اشرف دا د بنی قریزه او بنی قریزه دا شاعرمو د بشیرونه وی او په خپل شیرونو کې به د رسول الله حج وی بد به وی د بشیرونه وی د پیغمبر علی السلام د بیبیانو به بد وی شیرونه به وی د مسلمانانو بد به وی او چې کله د بدر غزا وشو په د باندې سخت تکلیف راغی سخت بوج نو دی بیا لاړ په دوره باندې مکې ته غطفان قوم ته چې را مالم ولا ورکو ارسل لالچونه ورکړو چې تاسو تکړه شئ او سره یو موټی شئ چې په مدینه باندې حمله وکړو رسول الله ختم کړو دا سازشونه به د کول نو چې دا دومره سازشونه وکړه نو پیغمبر علی السلام وی الکا څوک در کې تکړه شته چې پاسی او کعب ابن اشرف قتل کی یو صحابي دی محمد ابن مسلمه دا غن اما دا غور پاسید وی حضرت زه زه به درته قتل کم وی خب بالکل دا غټ د الله دشمن دی د الله بندگانو ته ډیر تکلیف رسول دی او د الله پیغمبر ته ډیر تکلیف رسول دی دا ختمول پکاري محمد ابن مسلمه وته وی حضرت در لوي مړ کما خدا سې لک خبره به ورته کوم ستا باره کې ما ته اجازه وکا وی بالکل لاړ شه خبره وکا چې سکه هغه کاوه هغه واقع بیانې باب قتل کعب ابن الاشرف دا باب دی د قتلولو د کعب ابن اشرف د يهودو غټ سردار سرمایدارو په قوم کې دا د بني قریظه او ماوی د رسول الله صح خلاف حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله يقول حضرت جابر ابن عبد الله انصاری صحابی دی دبوی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی من لکعب ابن الاشرف سوق دی چې هغه ته ځان تیار کی د پاره د قتلولو د کعب ابن اشرف صحابه او ته وی خو ګوره دا عام اعلان نو خصوصي خوخه مشوره وا پټه ملک کعب ابن الاشرف سوک دی چې هغه ځان تیار کی د پاره د قتلولو د کعب ابن اشرف حضرت دا ولی قتلوي فانه یقینا دا کعب چې دی قد آز الله هغه تکلیف رسول دی بندگانو د الله ته قد آز الله هغه تکلیف رسول دی بندگانو د الله ته مؤمنان ته تنگ دي ورسوله دا غ رسول ته سوګ د چې د ختم کی فقام محمد ابن مسلمه نو پاسید حضرت محمد ابن مسلمه دا پاسید وی دا انصاری صحابی دی په انصارو کې چې دی دا د اوس قبیله دی اوس دا محمد ابن مسلمه پاسید فقال یا رسول الله نو دوی اې دا الله رسوله قال رسول الله وتوي نعم او نو قال محمد ابن مسلمه وتوي حضرت زبس باز خبر استا بارک کوم ورته د دې د پاره کوم چې د په مالګ اعتماد پیدا شي نو قال محمد ابن مسلمه وی فاذن لي حضرت ما ته اجازه وکا ان اقول شيئا چې زو وې مستا په بارک څه شي دا چې ستا په باره کې ستا خلاف د د څه خبرې مبرې وکمه قال رسول الله وتوي قل وایا وایا چې څه وی غوایا وای خ بل ورځ چې ګورو محمد ابن مسلمه کعب ابن اشرف تراغي دوی سره دوستانم و فاتاه محمد ابن مسلمه نو راغې دې کاب ته محمد ابن مسلمه چې راغې ورته کېناست چې کېناست د رسول الله خلاف خبرې شروع کړې فقال وی وی کعب ابن اشرف ته وی یره دې سړی منګ ډیر تنگ کړی یو رسول الله خی دې سړی منګ ډیر تنگ کړی یو ار وخت وی چاندې واچوي او چاندې واچوي او دا کار دی او دا کار دی چې سونه غله را سره و ټوله رانه دوی ماجر وخوړله او منګ نن اوګې تګې پاتې یو نه غله شته دی نه بل څه شته فقال محمد ابن مسلمه وی دی کعب ته وی ان هذا الرجل یقینا دا سړی ګوته چاته نسی ریاضه رسول الله خی دا سړی نه دی چې دا مونږ لراغلی دی پیغمبر علی السلام خی قد سالنا سال نه بنه وایي د لام بزور وایي سالا د سوال کړی دی نا زمنګ نه قد سألنا دی سوال کوي زمونږ نه صدقتن د صدقې د خیرات راوړی چانده او راوړی چانده او نن پلانې جنگ دی او نن پلانې جنگ دی او نن ماجر دی دا قد سألنا د سوال کړی زمونږ نه صدقتن د صدقې و انه یقینا دا سړی چې قد عنانا عنا د په مشقت کې اچولې دی نا مونږ له قد عنا نا د په مشقت کې اچولې دی مونږ مړه نو سخت تنگ شو کنه و انی قد اتیتک کعب ابن اشرف ته وی غلون اخلاص کړو دانون اخلاص کړو و انی قد اتیتک یقینا زراغلم تا ته استسلفک زه طلب کوم د قرض ستانه چې حضرت مونږ له لګې دانې قرض راکا استسلفک زه طلب کوم د قرض ستانه چې مال یو سټه دو سټه دانې راکا یا د خیال لري نو دی وته وی او کنه هم دغه صفت تنګي کعب ابن اشرف وته وی او تاسو د لزه ور کړی دی هم دغه صفت دغه تنگ تنگ بیتی قال کعب ابن اشرف وی و ایزن هم دقسی والله قسم په الله لتملنه تاسو به تنگ شئ ددنه لتملنه خامخا تاسو به تنگ شئ ددنه نو بیا وته سوی حضرت اوسم وسره معاهده کړی ده او معاهده وسره نشو ماتولی اوس پریدو چې سبي قال محمد ابن مسلمه وتوي چې ان قد اتبعناه یقینا من اوس تابعداري کړې ده د د دې وجه نه تابعداري م کړې ده اوس د وطن نه شړلې نشو فلا نحب منګه نه خوخو ان ندعه چې دې منګه پریدو حتی ننظر تر دې پورې چې منګه وګورو چې د دې پیغمبر اخیری انجام څه دی الی ای شیء یسیرو چې کم یو شي ته دې واپس کیږي دا د انجام بسی وقد اردنا من اراده کړې ده ان تسلفنا چې ته په قرض راکې مونږ ته پیمانه نو چې شپېته پیمانې شي نو دا یو وسق شي سټه چې ته موږ لرا کې قرض یو سټه یا دوه سټې دا خوش که ستاسو سند کې خیالي سفیان روایت د چا نه کوي د عمرو ابن دینار نه کوي د عمرو ابن دینار نه نو دی وی وحدثنا سفیان وی چې حدیث به بیانو مونږ ته د عمر غیر مرت ان ډیر کرت فلم یذکر هغه به نه ذکر کو وسقا او وسقین یو ځل عمرو بن دینار مونږ ته حدیث بیان کو نو دا ټکی پکې دی چې وته وی مونږ له قرض راکې یو سټه د یا دو سټې دی راته یو ځل ویلو خو بیا به چې د حدیث بیانو نو دا یو وسق یا دو وسق ټکی به پکې نه ذکر کوو فقلت له سفیان وی ما او خپل استاد عمر ته فيه په دې حدیث کې د خو به دومره وی کنه چې وقد اردنا ان تسلفنا زمونږ د اراده ده چې مونږ له قرض راکې نو سفیان وی ما به استاد ته وی چې یو وسق یا دوه وسقه لکه د مونږ ته مخکې دا ټکی ویلی فقلت له ما اوې د خپل استاد عمر ته فيه په دې حدیث کې چې وسقنا وسقین قرض را لسه شعرا کې یو سټه یا دو سټه غالبا د باندې رسو لګیر راغلی و نو دا ټکی تیر شوی او چې وسقنا وسقین فقال نو عمر راتوي اورا فيه او زګومان کوم په دې حدیث کې چې وسقن او وسقین خیر محمد ابن مسلمه وته وی زرا غلیم چې مال یو سټه دو سټه دانی قرض راکی نو کعب ابن اشرف وته سوی فقال کعب وته وی نعم او در بکم دانی با در کما اوس د دې بیمانه ته ګورئ چی ای شیء تریدو کم شی ته اراده کوی ته راته وی ګاڼه را سره کیدی نو څه شی د سره ګاڼه کیدو ستا اراده د څه ده استغفر الله وی خزه را سره دغه کیدی کنه ګاڼه تاسو قال نو دا وته جواب کیوي کعب ابن اشرف چې ارهنونی نساءکم ما سره غاڼه کې د خپل خزي دا را سره غاڼه کې نو دی وته سویه صاحب نو خزه د سره څنګه غاڼه کو قالو دی وته د ملګرو وته وی د مؤمنانو چې کیف نرهنو کا څنګه تا سره من غاڼه کو نساء انا خزه زمن وانت اجمل العرب او ته خو ډیر خیسته د عربو یې په عربو کې بهترین سړی کعب ابن اشرف نه دی وی دا امن عربو خو ابن یهودیو مور د عربو وا پلار یهودیو خو چون که ټول عمر په عربو کې تیر کړی نو د تم عربي وی وی ته ډیر خیسته د عربو یې نو یا څه مطلب یا د دې دا مطلب چې حضرت په عربو کې ډېر ښکلی سړی یې ښایسته سردار نو سرداران خلکو ته دا سپکې خبرې نه کوي چې ښځې را سره دغه کېدی ګڼه یا د دې دا مطلب دی چې حضرت که موږ د سره ښځې ګڼه کېښودې لږې راتېزوي نو ته خو په ټولو عربو کې ښکلی او ښایسته یې او خزی چې خکل او خیسته سړی ویني نو بیا چرته صبر کولی شي یې دا مطلب قال کعب وته وی چې خز خز را سره غاڼه لګ دی نو زامن را سره غاڼه کې قال دوتوي فرهنوني ما سره غاڼه کې دی ابناءکم زامن ستاسو زامن را سره غاڼه کې قالو نو دوی ورته وی چې صاحب زامن د سره څنګه غاڼه کو بیا به خلک پی غورونه ور کوي چې زمړه روښه ته شرط په یو سټه کې غاڼه شوی وي کیف نرهنو کا سنگ تا سره گانو کو ابنا از نزامن زمن وی چې ښه ښځې را سره ګڼه کوئ نه زامن را سره ګڼه کوئ نه نو څه شی ګڼه کوئ وی وسله به سره ګڼه کیدو ولکن نرهنو کا لیکن مونږ به ګڼه کیدو تا سره الله الله امته کدا لامه وای ام سیدا او کلامه وای ام سیدا مونږ به غاڼه کیدو تا سره الله امتا لا امخ بل معنا د ریاضه الدرع نسو ته وی ازغره د سره به زغری کیدو زغره خو امام بخاری چې کوم معنا کوي هغه بل شان کوي قال سفیان سفیان دا سفیان ابن عینه نه دی دی معنی کوي وصله نو وصله کې بیا زغرم رالی تورم رالی یعنی مقصد د دسه دی اصلاح وصله وی خصیب وصله بدل راوړو راوړو دا وصله وته زکه وی چې که سبا ستوره موره زمونږ ځان سره راغشتي وي چې دې مونږ نه ونه یریږي فواعده نو د واده وکړه دا غسره ان یاتیه چې دی بروړي د توسله چې بل شپه شو ما سوتن ولا راغ اوس وسله راغشته ده فجاءه ليلا نو دا محمد ابن مسلم راغ دی کاپ ته د شپې د شپې راغ اوس محمد ابن مسلمم دی او یو بل کس دی ابو نایله ام دی او یو بل قسم دی و ابو و معه او د دې محمد ابن مسلمه سره او ابو نائله ابو نائله د ابو نائله نه دی دا د کعب هم رضائی رورو او د محمد ابن مسلمه هم رضائی رورو د دې دوالو رضائی رورو وهو او دا ابو نائله اخو کعب دا رورو د دې کعب وته وی راځه زما قلا ته دن راشه فدعاهم نو دی کعب راو غختل دا مؤمنان الى الحسن قلا ته دن فنزل الیهم نراکو شدوی تا خود دی کعب ابن اشرف خزه بلا و بلا زه نوجوان یم بادر یم او بادر چې د نیزی وهلو ته څوک راوغواړي هم نه نه وي فقال له امراته او یغتا خزه داغه او د سره یو خزه ده ډیره په شوق د کړی و د وت دی وتوي چې یسړیا اين تخرجو چرته توزي هذه ساعت په دې وخت کې دا وخت د وتو دی فقال نو د وتو وی نه بل څوک نه دی خو یو محمد ابن مسلمه یا می دوست دی او بل ابو نایله دی فقال نو کعب خزه ته وی انما هو بشک دغه سړی چې دا ماته आवाज وکړ محمد بن مسلمه یو محمد ابن مسلمه دی واخی ابو نایله او بل زما رضاعی رور چې هغه ابو نایله دی دا خو سفیان وایي چې ما ته عمر صاحب چې کوم روایت کو نو هغه دا دی او چې د عمر نه بغیر نور استادانو کړی دی منه الدم د دې نه ویني صاحب د شر نه ډک اواز دی ډک ویني ته سسیږي داسې اواز دی قال دی وتوینا انما هو اخي محمد بن مسلمه دا څوک پردی نه دی یو مې رور دی محمد ابن مسلمه ورزی یو بل مې هغه کس دی چې ما سره تیرودلی دی ابو نایله چې هغه نایله دی او ان الکریم یقینا معزز سړی لو دعیا کا غرو بلل شي الی طعنتن د نیزی گزار ته بلیلن د شپې نو اجاب دی دعوت قبلی الک را کوشه چې یو نیزه دی وام وی بالکل در کوشم ښه دې ټکي ته اوس ګورئ ويدخلو د یې زور وایې د خې پیخ وایې ويدخلو محمد ابن مسلمه او دننه که محمد ابن مسلمه معه د خپل ځان سره برجلین دو سړي چې د قلا ته ورننوتل نو ځان سره دو سړي وردن نکړو یا ځخیان لري یا دسی وایي ویدخلو د یې پیخ وایي د خې زیر وایي ویدخلو محمد ابن مسلمه معه به رجلین بنوایې رجلینې او دننه که محمد ابن مسلمه د خپل ځان سره دو سړي دو سړي ځان سره نورم دننه کړو قیل لسفیان نو سفیان ته چوي چې تا ته امر حدیث کې بیانو نو دغه دوو سړو نامې د تغشت دي کنه سماهم عمر د دغه دوو کسانو نامې د امر غشت دي کنه نو قال هغه وته وی سما بعضهم د بعضې را تراغشتي او د بعضې نه دي خیر قال امر سفیان وی چې موږ ته خپل استاد عمر ابن دینار وی چې جاء محمد بن مسلمه راغی او معه دا غسر برجلین دو سړیو اوس چې رالل فقال دا محمد ابن مسلمه د دوو ملګرو ته وایي چې دا کعب ابن اشرف به روزي ده به په سر باندې عطر لګولي زه به ورته وایم دا سر دی رانږدې که چې لږې بوی کم نو دی بیا رانږدې کي زه به یې بوی کم نو بیا د ادبار د پاره به زه تاسو ته وایم چې راشه تاسو هم بوی کې نو تاسو به هم بوی کې بیا به لږ پریدو بیا به ورته وایم چې کعبه دا سر خو دې لږ رانږدې که چې بوی کم نو چې دې ما ته دویم ځل بیا سر رانږدې کړي دا لوی سر یې پریښی نو زه به د ویښتو نه کلک ونیسم نو تاسو ته به زه اشاره وکړم نو چې ګورې بیا پکې وخت تېر نه کې هغې کې وی وهې فقال محمد ابن مسلمه وی اذا جاء اذا ما جاءك چې کله راشي وقال غیر امر دا خو د امر دغه دی او ویل دی بغیر د امر نه هغه بغیر د امر نه سری ابو اوس ابن جبر او ول حارث ابن اوس و عباد ابن بشر دلته درې سړي دي د ځان سره یو ابو عباس راوستیو یو حارث ابن اوس راوستیو یو عباد ابن بشر مشهور صحابي دی هم ځان سره راوستیو خیر قال امر امر وی جاء معه برجلین درا وس ځان سره دو سړی او فقال وی وی د ملګرو ته وی اوس دوی دن قلا کې ناستی او دی را کوزیږي چې اذا ما جاء چې کله دا کاب راغی نو فإني قائل دلته د قائل معنی کوي آخذ نو زه به نیونکی ما بشاره د ویختو د ده زه به د ده د سر دا ویخته ونیسم او فاشمه زه به بویم فاذا رأیتمونی کله چې تاسو زه ولیدلم چې استمکنت من راسه چې ما کلک ونیوه هغه ویخته د سر د ده نو فدونکم نو بیا یې ونیسئ په تورو فدونکم ویې نیسئ تکړه شی ورته او فضربوه ویې وهئ وقال مرتن عمر صاحب بکله داسم وی چې دی براشي ماته نو ثم نو زبا په خپلم د د وخت بوی کم چراغي محمد ابن مسلمه وته وی حضرت دا تانه چې څومره د خوشبوې بوی زی دا نه خوشبوې خو ما چرته لیدلې نه ده فقال محمد ابن مسلمه وته وی ما رأيتك اليوم ما نه لیدلې په شان د نن ورځ ریحا بوی ای ای اتیا بچا غړ ډیر خکلی وی د دې بوی نه وقال غیر امر سفیان وی چې مونږ ته به د عمر ابن دینار نه بغیر چې نورو روایت کو نو هغه داسې دي چې قال محمد ابن مسلمه وته وی او کنا خوشبوی بنه لګوما ما سره د عربو د سردار خزه ده ما سره د لوی کورنۍ خزه ده عندي زما سره اعترو سید العرب یو خزه ده چې هغه ډیره معطره ده ډیره عطرناکه ده دغه سردار د عربو د عربو لوی سردار دی او دغه لور ما سره ده چې هغې نه هغه ډیره د عطرو والا ده و اکمل العرب او هغه ډیر کامل له پټولو عربو کې خیر سفیان وی قال امر سمر احتیاط کوي عمرو ابن دینار وی چې فقال محمد ابن مسلمه وته وی اجازه شته چې بوی کم اول یې په خپل د د سر بوی کو بیا په مرګرو بوی کو بیا غپ لګی ثم قال بیا وی اتاذن لی آیات اجازه کې ماته چې بیا یې بوی کم نو قال نعم ویو بیا یې بوی کا خو چې دا دویم ځل داسې کړو او بس د دې ویختونه کلک دغه کو اونیو فلما استمکن منه کله چې د کلک اونیو هغه نو قال دې د خپل ملګرو ته وی چې دونکم نسه فقتلوه نو دوی دې قتل کو او ثم اتو النبي صلی الله علیه وسلم بیا را ل دوی پیغمبر علی السلام ته فاخبروه خبر وتورک خبر وتورک غالبا دا دریم کالو د هجرت او سوک وی رمضان میاشوا سوک وی دا ربیع الاول اول خور میاشت وا پدې کې دا واقع شوه ده دا یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم غټ دشمنو کعب ابن اشرف یو بل سردارو ابو رافع به وته وی دا په دی خیبر کې او خیبر نه دی ابو الحکیک به وته وی هغه خیبر اوسیدون کې وو ډیر لوی مالدارو د مخالفینو د رسول الله له مالونه ورکول او شاعر مو بد د پیغمبر اسلام به بد وي مسلمانانو به بد وي دا غي واقعیا باب قتل ابي رافع دا باب دی د قتلولو د ابو رافع د ته خلق ابو رافع وي خو نوم د د د دو نامې استعمالیږي عام د دې نامه استعمالیږي عبدالله ابن ابي الحقیق لیکن ځنې خلک ورته سلام ابن ابي الحقیق هم وایي عبدالله ابن ابي الحقیق چې هغه عبدالله ابن ابي الحقیق دی ويقال دسم ورته وایي چې سلام ابن ابي الحقيق کان به خیبر دی په خیبر کې اوسېده خان دا د خیبر غټ سردار او نوابو چې دی په خیبر کې اوسېده نو بیا دا رستو د قتل چې شوی دا خیبر کې شوی دی لیکن ځنې خلک وایي چې دا لوی سردارو د مدینه منورې په علاقه کې هم د ده یو قلا وه ویقالو ویل کیږي چې فی حسن له دی اوسېده په هغه قلا کې چې د ده وه بارض الحجاز په ځمکه د حجاز کې یو د کعب ابن اشرف واقعه وه دا په دریم کال د هجرت وه او دا د دغه چې دی که نه د ابو رافع واقعه وی دا په څلورم کال د هجرت شوې ده ښه نو د دې وجې نه وقال زهري امام محمد ابن شهاب زهري څه وایي چې هو دا واقعه د ابي رافع دا چې و بعد کعب ابن الاشرف دا پس د چانه و د کعب ابن اشرف نه و پروس کال کعب ابن اشرف والی شو سخ کال ابو الحقیق حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا ابن ابي زائده عن ابيه عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب قال حضرت براء وی باس رسول الله صلی الله علیه وسلم اولیګه پیغمبر علیه السلام رهتن یو جماعت اوس راځي را روان دي یو جماعت اولیګه الی ابي رافع ابو رافع ته د دې جماعت امیر هغه عبد الله ابن عتیق فدخل عليه نو ورننه وته داغه قلاته عبد الله ابن عتیق عبد الله ابن عتیق دا د جماعت امیر او مشرو ورننوت بیته داغه کور ته ورننوت لیلا د شپې وهو نائم او دی په خپل کور کې ودو فقتله قتل کو حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبد الله بن موسى عن اسرائيل برا ابن عازب وی باس رسول الله صلی الله علیه وسلم اولیگا پیغمبر علیه الصلاة والسلام الى ابي رافع اليهودي ابو رافع يهودي ته رجالا سړي من الانصار د انصارو د انصارو یو جماعت تیار کو د د د قتل لپاره ورولېګل و امر علیهم او رسول الله امیر مقرر ک په دې جماعت باندې عبد الله ابن عتیق ان عبد الله ابن عتیق د د دوی جماعت مشر کو وکانه ابو رافع او دا ابو رافع غټ رزیل کس سړیو یوزی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه به تکلیفونه رسول رسول الله ته دا هغه به بدوي و یعینو او امداد به کو د کافر سره علیه خلاف د رسول الله دا د هغې پسې دا کافر به راوچتول وکان فی حسن او دی اوسېده په یو قلا کې له چې د ده وه به ارض الحجاز په ځمکه د حجاز کې دا کسان ور روان شو یا سلور دی یا پنځه کسه دی دا ور روان شو فلما دنو منه کله چې دا صحابه نږدې شو منه زید دی ابو رافع ته نو داسې وخت چې بس ماښام نور پریوتی و وقد غربت الشمس نور پریوتی و وراح الناس او را وستلی خلکو قال اوس عبد الله د خپل ملګرو ته وی چې تاسو دلته په آرام کې نه پټ او زه زم سه چل جوړوم چې ورننو زم دې کلا ته چې وی ورننه وت چې ورالم او دوی قلا بنده کړې د دروازه چرته خر ته پار بار پاتې شوی و اوس تکه توره تیاره ده دوی دروازه کولاو کړه د خر کتو د پاره چراغونه وسره دي خر ګوري وی ما وی چې خدای خیرو کې دا اوس کوزي ولیدم خو ما نسی نو ما چالاکی وکړه زما زر په ځان صادر واچو دا سړی چې او دسماتې کوي چې دلته به وکنو په خوا باندې کوس چې خلکو او د سونه ماتول لا بړ پټی کې بکې ناس په ځان به دغه واچو صادر دسه صادر می په ځان واچو چې دوی ته دا پته ولګي چې دا زمنګ سړی دی او د سماتای خیر دی دروازې والا راته وی چې یا لکه شابه زر راشه دروازه باندوم وی ما زر زر دغه را دغه صادر مې سر نه تاو کړی دی دغه شوم ورننه وتم زه ونه پیژندم چې دا پردی دی نو عبد الله د خپل ملګرو ته وایي چې اجلسو مکانکم تاسو دلته کینې ښه فإني منطلق بشک زه ورتلون کیم د خلکو له و متلطف او زه چل جوړونکې یم لیل بوابې د دروازه دروازې والا ته د دروازې والا ته څه چل جوړوم د څوکیدار ته چې په ورننوځم لعلی ادخل لعلی ان ادخل شاید چې زه ورننوځم فاقبل نو دی را روانو راته راته حتی دنا من الباب چې دی نږدې شو دروازې ته زه ورننوتم فدخلتو او سر نه می صادر ته او کړی دی او ورننوتم چې ورننوتم دې طرف ته د خرو غوجل او غوجل د خره پکې نه تړي دې ته ورننوتم هغې کې پټ شوم خ فدخلتو زنن وتم دروازې ته فکمنتو نو ما ځان پټ کو فکمنتو نو زه پټ شوم هلته رستو به راشي دا د خرود هغه دغه نه ده غوجل هغې کې پټ شوم اوس ګورم داسې فلما دخل الناس کله چې راننوتل خلک نو اغلق الباب دروازه بنده کړه داسې رستو ورته راشي تاکو په هغه تاک کې چې دی نو موږي و هغه موږي کې دا چابیانې را ځوړندې کړې وایي ما ویزه کار خوښ و چابیانې مې ولیدې قال دی وایي اوس چې دوی بیا ډوډۍ وخوړله ډوډۍ پسې بیا دا سړی چې دی ابو رافع دا خپل بالخانې ته وخت دا د کلی خلک رالله پاسو سره ناستو ګپ شپې لګاو لګاو لګاو نا وخته پورې بیا تی دوی مراکوشو چې راکوشو نو دقه وخت کې دی وی زه ورپاسېدم دا چابیانې مې راواغشتې دا غټ ګیټ مې ځان ته کوله وکړ او بیا رالم د دې حجرې نه دا د ارچا دروازې نه ویتلې دا دروازې مې د بار نه بند کړې چې څوک را پسې روزي نه دا مې بند کړې د بار نه او بیا په پوړې باندې ورو ختم تک تور شپه د اوس دا بورافیج اوده دی کوټه کې بچیم وسره دی ډیوه مړه کړی ده ما وی خدای دا به چرته ما وته وی یا بارافی و بورافی نو درات آواز وکړه څوک زه خو میولیدو الکه چې په نغه کې په تیاره کې څوک اواز کوي کنه او ته دشمندار نو غوري اواز بنه ورکې نو دراته وې سوې وې ما وې دا دې چې خراب مې ورک اثر کوزي ونه لګېده چې ونه لګېده چغې کړو چې چغې کړه زبار وروتم عجیبه شی دی نه یریږي او نه بل بیا ورننه وته ما واز مې وته بدل که چې واز رد سدي وی خدای دې دسه دسه کا دلته دې کوټه کې سوګ دې گزار را باندې وکړه وی ما وی خا بیا مې دغه چومې وو خراب مې ولا ورکو خو مړ نه شو نو بیا مې دا توره راواغشته په دا خېټه مې ولا کېښوه او زور مې ولا ورک نو دا د ملا اډوکې خرپار شروع کو ما وې زه خیره سره اوس کوتره شو بس را دغه شوم دی را روان شوم دی وکان ابو رافع او ابو رافع یسمرو عنده چې قصې به کولې شوې د هغه سره پخوا به دا قصې ډېرې کېدې دا خلک به راتله او د سره به یې کیسې کولې وکانه او دا فی علالیه په بالخانو کې له چې د ده وې د ابو رافع پاس بالخانې وې او په هغه بالخانو کې دی و فلما ذهبا عنه اهل ثمره کله چې لاړه د دنه هغه ملګری د قصو د او خلق خاموش شو د شو نو سعدت الیه زورو ختم غتا فجعلت شروشم په دې لار کې ډېرې دروازې وي کلما فتحت بابا چې کله به ما کولو کړه یو دروازه نو اغلقت علی ما به بند کړله من داخل د دننه نه چې اسې نه که دی اواز وکړي که نه څوک راني شي چې لږې ختم کم بیا به ګورو قلتو ما ووې ان القوم یقینا دا قوم چې دی لو نذرو بی که دوی خبر شي په ما لو نذرو بی که دوی خبر شي په ما نو ما خو به دروازې د شانه بندي کړي لم یخلصو الی دوی براون رسی ماتا حتی اقتله تر دې پورې چې زه قتل کم فانتهیت الیه زه ورو رسېدم هغه ته فاذا هو فی بیت مسلم ناګن هغه په یو کوټه تیاره کې وسط عیاله په منځ د خپل بال بچ کې بال بچ ته چاپېره دی لا ادري زه نه پوهېدم عین هو چې دا چرته دی من البیت په دا کوټه کې چرته دی نو ما غلې غوندې اواز وکړ قلت نو ما ووی ابا رافع او ابو رافع قال نو در راته ووی من هذا دا څوک دی مونږ وی کنه لکه څوک ما وی وی خدای ګدا دی فاهویتو نو ما قصد وکړ وصاح او چغه کړه فخرجتو زه تیر وتم من البیت د کوټې نه فامکسو نو ما وخت تیر که غیر بعیدن چې هغه ډیر لرې نو لږ غوندې وخت مې بار تیر که او ثم دخلت الیه بیا ورننه وتم اواز مې ورته بدل که ما وی وسه بس چل دا واز دی وک فقلت ما وتوي ما هذا الصوت سد دا واز دا تاش آواز وکسو یا ابا رافع نه ابو رافع فقال نو وتوي خدای دې مور وا لامک الویل ستا مور لدی هلاکتی په دې کوټه کې یو سړی دی ان رجلا فی البیت یو سړی دی په دا کوټه کې او ضربنی په مې گزار وکړه قبل مخکې د دی نبی سیف په تورې وی ما وی خا قال دی وی فاضربه نو بیا می وو ضربتن په وهلو سره نو اسخنته ختم می یخ می کو اسخنته یخ می کو خو لا مړ نو ولم اقتله خو قتل کړی می نو ثم وزاتو زبیب سیف بیا ما کې خو دا تیر مخ د توره بیا ما کې خو دا تیر مخ د توره فی بطنه د د پګیړه کې او لګ زور می ولا ورک حتی تر دې پورې اخذا چې دې تورې نه شروع وکړه فی زهره په شا د ده کې هغه د شا اډوکو کې خرپار شروع کو ما وی فعرفت ما وپېژنده انی قتلته چې ما قتل کړی بس ته را روان شوم فجعلتو زه شروع شوم اوس دا پوړې دی را کوزېږم فجعلتو زه شروع شوم افتح الابواب چې کلاوولې مې دروازې بابن بابن بیله بیله دروازه چې را کوزېدم په پوړو کې او دلته رڼا ده او هیبت هم دی په ما ما دا خیالو چې دا ځمکه ده چې دغه کې دا ځمکه نه وه یو پوړی دوه پاتې و را پرېوتم چې را پرېوتم دا خپه مې وختله ووړې ده ها فوزات رجلی ما کې خود خپل خپا حتی انتهیتو الى درجه تر دې پورې چې زره ورسېدم یو پوړې ته له چې داغه وه فوزات رجلی ما کې خو خپل خپا وانا اورا او زما دا ګمان دی چې دا ځمکه ده انی قد انتهیت او چې زره ورسېدم ال الارض زمکې ته فوقعت نو زره پریوتم فی لیلة مخبره په هغه شپه د سپومې کې نو فن کسرت ساقي ماته شوه زما پنډې دلته خو داسې دی خو روایت کې راځي دا وختله دا لاندې خنګرې نه دی دا ځای وخت او زمونږ چې دا ځای وخیږي بیا د خوځېدو نه یو او ده ته ګوره فعصبتها ما اتړل د اخپا بعمامت په پټکی او ثم انطلقت بیا روان شوم چې تلم تلم داسې بار چې لاړم یو کند واغې کې پټ کې ناستم ما وی ولا که لاړ شم چې کمې پورې مې د دې زناور د مرګ اواز نه اورېدلې حتی تر دې پورې جلستو چې زه کېناستم علی الباب د دروازې سره او فقلت ما وی لا اخرج الليله زه به لاړ نه شم نن شپه حتی تر دې پورې اعلم چې ما ته معلومه شي چې اقتلته چې ما دې قتل کړی دی که نه فلما ساحت دیکو کله چې د شپې आवाज وکړ چرګ لا پېشمنی نه دی دی وخت کې چرګ اذانو کی په خوا به کورنی چرګانو او وی به اذانونه ډېر پټیم کول چې دا اذانو شو د دې قلا د پاسه یو سړی ودرید تاسو څه وایې خدای مو بخښه یو اعلان وورئ دا اعلان یې وکړ چې ابو رافع سردار هغه قتل شو نو قام قام الناعي پاسې د خبر ورکوونکې د مرګ ناعي دغه ته وایي د مرګ خبر ورکوونکې نو ادرېد هغه خبر ورکوونکې د مرګ علی السور په دیوال د قلعه د قلا په دیوال ودرید او فقال وی وی انعی زه خبر ورکوم د مرګ ابا رافع د ابو رافع د ابو رافع د مرګ خبر تاسو له در کوم تاجر اهل الحجاز چې هغه لوی تاجر دی د اهل حجازو وی ما وی شکر د خیر سره تور او شو خم پس بیا روان شو فانطلقت الى اصحابي نو زه لاړم خپل ملګرو ته چې ما خو کینولیو ما وته وی تکړه شی غوري زر زه فن زکه چې اوس به را پسې د خلک روزي فقلت نو ما وته وی ان جاء تیزه نو بیا تلو تلو تلو چې ښه رڼا شوه نو یو ځای کې پټ شو چې اوس به دا خلک را پسې راځي چې ګورو دلته پاسونو باندې دا خلک رالل دا یهود اوس دا لارې ګوري موږ یو ځای کې پټ شوي وو دا لارې مارې وکتې سنو چې بیا غرمه شوه روان شو قد قد قتل الله یقینا قتل کالا بارافع نبو رافع فانتهیت الی النبی صلی الله علیه وسلم زور اسیدم پیغمبر علیه السلام ته وحدثته د دې بیان مې وته وکړو خو ما وته وی حضرت خپه مې وړې ده فقال رسول الله وی افسد رجلک را خوره کا د خپل روګدا کا فبسط رجلی ما خوره کړه خپل خپه فمسحها نو دا مبارک لاس پیو داسې هغه یې مسح کړه مړه نو داسې شوه لکه د سره چې خوږ نه وه فکأنما لم اشتکیها لکه تا به وی چې ما ته شکایت نو ده دی قطو بالکل قطو بالکل بس دی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله